لشافعي رحمه الله انه قتل ودافع عن نفسه امام شافعي سوي په هر صورت کې لکه په دې چیز نشته انه دا مشهور عليه قتل قتل کو مشهور عليه هو دا شاهد دافع عن نفسه ته دفاع کوم کې خپل ځان فيعتبر بالبالغ دې قياس کول شي دا سبي مجنون بالبالغ الشاهر فبالغ عاقل هغه حمله کوونکی باندې شاهر بالغ عاقل چې په روح سره باندې حمله وکړي او لا روح سره هغه شاهر مر کې نو پرې مشور علیه باندې کیس نشته نه قصاص نه وي ملا او بل لا ولانه يسير محمول على قتله او دا مشور علیه يسير ګرځیدلې ده محمولا باعث کړی شوی على قتله وقتل للشاهر باندې بفعله په سبب الکه د دې شاعر باندې مکتوب پیږي ها فاشبه المكره نو مشابه سره مشروع له د مکره سره یو سړی دا تاسو ته په کونی ولو چې مړ کوم له ما مړکا که تاسو زمون لکم تا مړکو پرې شو مثلا عجبه د زندگی نه تنګي بشاګل استاد ته ویل چې موږ نن یې لکه مرکون په خوري قسم د چمړ مې نه اوس بشاګل ته تانه مرګي نه ته ته مرګي بشاګل ویل چې زه ژوند یې خیر د عجبه ته اخرت لا زدره چې درنه دې کو دې نه ویسته په دې سم نشي دل اتفاقی تور باندې نشي او ابي يوسف امام ابي يوسف رحم الله وای فعل د دابه غیر معتبر ده اصلا وای خا ولې ابي يوسف امام يوسف فرمای ان فعل دابه غیر معتبر فعل د دابه دا غیر معتبر څه مطلب دا دابه چې په د باندې حمله کړي دا د څه لکه حمله چې په د کړي نوی او دا سره ولا شي پر پر دې دابه ته لکه ټوپک نیولې استوپی اصل حتى لو تحقق کدا فعل دا دا به ثابت شي د په خېټه کې وې لا يجب زمان په مالک باندې زمان شته واما فعلهما معتبر ده في الجمله مستبيره او کوم جنون ده دا غي فعل في الجمله خلاص کله کله معتبر وي حتى لو حققاه يجب عليهما الزمان کچیر مجنون راویلار شه سړی مرته مشهور علیه یا سبی یا سړی مرته مشهور علیه نو پر سبی او پر مجنون باندې خامخا زمان لا قصاص نه اور باندې خودیت قرباني ستا نو معلومیږي دوی دوی فعل معتبر ده چې دوی فعل معتبر ده نو اوس کوم شول علیه په دوه باندې لکه وای څوک دوی دواړه ملک له پیغمبر ایسه نشته خوش مسله ما د خبر مطلب نشو د سبي او د مجنون فعل دا معتبر ده د دې اعتبار شته ولې کچېته دې شاهر مجنون شاهر سبي دا مشروع له ملک نو دیت لازم ده اگر قصاص ذکر اهل قصاص نه د دوی فعل معتبر څه لکه د شاهر په طرف کې وزارت المشروع له په طرف کې معتبر ده هغه دا چې غیر ځان دفاع وکړو په قیاس او لکه او نه دیت هیڅ نشته خوش مسله لکه څنګه چې سبي او مجنون علیه سری محفوظ او معصوم دی علیه کوایا هم د کشاله مشهور له هم معصوم ده خوش مسله ده د دوه ورځې چې مستوات نو ذکر هغه فعل معتبر ده د سبي او د مجنون فعل وکلا اسمت ما لحقهما واسمت دابه اسمت تدابه لحق مالکها دا له جاته حق د مالک نو که جرم کړه خدابه کړه د مالک حق ولې لکه تبا کوي خامخا زمان لازم دی او د صبي او د مجروح عصمت ته ځان د وجنه د لالا د وجنه نه دی خلا فكان فعله ما مسقطا للعصمه فعل صبي د مجنون چې شهر ده څه ده شهر ده دا مسقط د عصمت ته دی دوه دی اوس معصوم نه دی نو مشروع له قتل کول شي ځکه دی خپل حق په خپل باندې څه طيب اه دون فعل دابه دا به فعل وک دا بچ معصوم ده ځان وجه خو نه معصوم اچاره وجه نه معصوم د مالک ترجمانه خدای جنایت کړی نه نو فلهذا خام خا د ابي پسول کې چې مشهور له هم ورته نقطه څه دی ورکی زمان دی ورکی نو د مشهور له هم کارو سره مرګ نه وبچي د مالک فضل کې د ابي سره وسن کارو خو مالیت په یو بل چر سوا ولنا زمون امام ابو حنیفه او امام محمد رحمه الله په دې ان قتل شخصا معصوما فکذا فعلهما فعل سبيل د مجنون هم د مسقط عصمت نکیږي وان كانت عصمتهما حقهما اگر کدا عصمت دې دوه حق ده ولیکن عصمت سره بل خبره هم ده چې دوه پر اختیار صحیح وي اختیار صحیح وي بیا به عصمت ختميږي چې چا اختیار صحیح وي په خبره کويږي عقل ور سره نو بیا د هغه عصمت محفوظ وي پښتو کويږي نو کبل چا باندې حمله کوله خپل عصمت په خپل باندې څنګه ختم کو او دا سبي معصوم ټیک ته اسمت ته دوه حق ده ولیکن دې چې د خپل اسمت ختمي بل اختیار کبلا اختیار بلا اختیار دوی اختیار نه ده چې دوی اختیار نه ده لکه دوی اسمت اوس به حال پاتې ده ټیک شموله چې به حال پاتې شو نو لکه مشور له دې سبي مجنون مړ کی او په غیبات کې د سور دیت ورکړي او کېره چې د مجنون د خپل خپلوان هغه می په تکلیف می بیا د نه دا چې یو کې سوي یو مجنون لیونی و ډېر د خپل کور ولو نه تنګ ما ته یو چا څه کول ډېر و نه تنګ دا بل وخت دا لیونی مړو دی بیا کمره کې من کړو بیا مړو چې مړو بیا ډېر خلک دا چې نه په خپل پروټي کې ولزار ورکړي ځکه دوره تنګو شارو خو به دی ورته راوړو چې اوس دا تسلو بدیانو لګیا کیو خو راځي او تابه مړ خدای هم دې حال نه ساتي پښتو په تخت خبره وان كانت اسمه ما حقهما خل عدم اختیار صحیح نه دو دا فعل مسقط اسمت ځکه به اختیار صحیح نه په دابه کړه دا به عقل لري او فيه ما فدې کې من عقل شته لونه د عقل سره ستنه بالغ الک سبیل هغه عقل ناقص پښتو په ولهذا لعدم اختيار السيلاج بالقصاص لتحقق الفعل منهما كده صبير مشهور عليه ملك او دي مجرون ده لك مشهور عليه ملك ده بدو قصاص ده ويا مولا نشته ولا نشته ده قال لك دي ده قتل دي اختيار صحيح نه ده کړی دي اختيار سره ستني اختيار صحيح په عقل راځي دي که سره عقل نه سوي عقل سره نعم ها په چا پس فضربه نو وی وهل خو مل نه ده مړ نه ده ثم قتل بیا مل کړل وهو دا غیر مضروب الاخر بل یا یا قتل الاخر اخر یا په معنا د مرض سره یا اخر په معنا د شخص سره بل چا مل کړ او یا دو اهل په دې وخت کې لګونه وخت تیر شل کې بیا دینه بار قتل کړ فالقاتل القصاص فقاتل باندې سره قصاص که چېرته د مړ په بعد کې بیا قصاص په لازم دی ٹھیک شه د سبلو چې ما ما خو او خالی وهلو نو دا دې چې مرسته د وهلو او زما د مړ کولو نه څه مرسته په والو په ما کې تاسو نشته ٹھیک شه مولا موږ جنا غا استا وهل هغه یو قسم مقدمه د مړ کولو لپاره ها البته چې د خالی وهلو او بل شامل کړلو نو په دې ستو چې قاتل ساري د کاول دا مشهور علیه زخمی ک بیا مشهور علیه شاهر په خپل مړ ک مدین بل طرف ته لاړ پښتو په دا مشهور علیه د زخمی کېدل نه چې شاهر دی زخمی ک دوی پری خودل شاهر پری خودل دا پری خودل نه بعد بیا مشهور علیه راغی شاهر مړ ک نو بیا پرې مشوره باندې حساب تمسکرا خبر کړل او یا د شاهر مشهور علیه او اهلو زخمی کړ او بس دی ودرې دل چې بس ختم شو خبر خالی او عالی مقصد دا غیر بعد بیا له بل سره راغی جذبی کیسه الکه واه دا شاهر مړ نو په دې صورت کې په مشهور علیه باندې قصاص تا او په غیر باندې سره قصاص ته کته چې ولې خو مخ یې زر وکړ مونږ ویل چې کله دای د ضرب نه منع شو او پری خودل ته د جګړه پری خودل جګړه چې پری خودل نو د چې کله جګړه کول نه عصمت ختم شوی او چې کله جګړه او ضرب پری خودل عصمت الکه دې شاهر بیرته ها را واپس نو چې دوه مشور علیه قتل ک معصوم ک غیر معصوم معصوم او دی غیر مسله هیڅ قتل ک دا شاعر معصوم شاعر غیر معصوم معصوم په لحاظ په دوه باندې خوش مسله باندې صورت دغه څه لګول خطاس د خدای شان معنا اذا ضرب چې کله هو علو شاهد هو دا مشهور عليه فانصرف وګرځید لکه وی دا شاهد د ضرب نه بس پری خود لانه دا شاهد چې خرج هو تل من يكون محاربه بالانصراف او فكر فعادت قسمته د شاهد عصمت لا واپس لنه بعد الک نو نسمع سم دم وفيه انتصاف وسوم چې معصوم دوی باګي دا مسروق منه هو پر سارق بس وقتل او قتل کلو دې مسروق منه هو دا سارق فلا شيء عليه پر مسروق منه باندې هیڅ چیز نشته دی قول عليه الصلاه والسلام پیغمبر عليه السلام غل شکل تر تراجن د زور نه جګوا خاف قاتل دون مال دا امر ده قاتل دون مال جګړه کواله خپل مال څنګه من قتل دون ماله فهو شهید څو د خپل مال څنګه مړ شي راځله شهید ده سبحان الله ها او بل لانه يباح له القتل د دې مسروق منه د پر قتل سارق جایز ده دفعا لپاره دفاع کول فل ابتداء فاول کی غل در سره اوړي او ته پیج زماله نه وړي ټول جنول په اخر ټک دی وېستل لا لې په وته په تایس نشته اگر کمال د نه وړي لانن او چې ستاره مال واخیستلو په شاکره ته ته ولرګه خلاص بنه شي پښتو په خو بود له بخلاص کار نه کیږي ډیر تیز ده او سره پتهونه پر سامان کې وي چې لاندې را پرې وته عمر څه پتا هیڅ نشته خپس وي خلاص خپل نه خلاص فکذا استردادا حرکم ځکه ابتدا سخته کې انتها سخته تاسو نو ته لیکل انه اسهل من الابتداء فكذا استردادا في الانتهاء په اخر کې هو تعيل المساله تفصيل مساله ده اذا كان لا يتمكن الاسترداد الا بالقتل کله خپل مال بغیر قتل واپس کولای نه سول به قتل کا او کوي سعود رېګه خلاص منه شي در باندې راکاو شي او هغه دارو غل نو بیا واچول بیا به ملکې نه فکر سور باندې غلط کلی شاخ متر کوره پورې یاد نه زغبه یا دا زه به ته پرېږي نور ما ما سره غرض در پیسو زه ولې غرض نه سړي ملک کول سره ها ٹھیک ده مولا رسول الدین کړه غلو راغلیو غلو راغلیو مولا رسول الدین کړه خو سونه په دې چې المری په هغه کې ونه پټ شوی غل ګرځېدل هیڅ پیدا کړی نو چې کله